التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم ورونو پرون په مقدمه کې ما د تاسو خدمت کې دا خبره عرض کړه چې سبا ته به له خیره سره په درس کې د مجاهد درې ګوني مسؤلیتونه وایو مجاهد کم مسئولیتونه لري چې دغه مسئولیتونه تر سره وې پیژندل او بیا تر سره کړل نو بیا دی مجاهد ده او که دغه مسئولیتونه اساسا ابتداء ونه پیژندل او بیا یې وپېژندل تر سره یې نه کړل نو بیا دی مجاهد نه دی دی بیا جګړه مار دی د الله مجاهدین خوښېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین ستایلی دي او رب العالمین د جګړې د وینو قدر کړی ده رسول الله د جهاد د وینو قدر کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړې ته ذروت سنام الاسلام نه دی ویلي جهاد ته ذروت سنام الاسلام ویلي سنان هغه کو یا بوکان ته وایي د اوښ په شا باندې تر ټولو هغه لوړ ځای وي نو دا ټول اسلام د اوښ د بدن سره مشابه کړی ده او جهاد یې تر ټولو د هغې لوړې څوکې سره مشابه کړی جګړې ته یې نه دي ویلي د اسلام د د ټکي د نوم معنا یې چې ګورې دا د جګړې سره مخالفه ده دا د نوم معنا یې چې ګورې ځکه دا د سین وعلیکم السلام د سین لام میم د دې نه جوړ ده که نه اسلام چې ګورې سین ده چې لام ده میم ده او هغه څه کې چې موږ تاسو په خپله ساده پښتو کې پېژنو د دې چې کوم معناګانې دا ټولې د روغتیا د روغوالي او د پوروالي او د اطمینان معنا یې پکې پرتې دي مثلا موږ تاسو شي وایي چې یو شی روغ ده بیا څنګه وایي سالم ده داسې وایو که نه وایو چې یو چا ته وایي چې جوړ اوسې له تکلیفه خلاص اوسې له مصیبت نه لرې اوسې له دښمن نه په امان اوسې نو بیا څنګه ورته وایي الله دې سلامت لره سلامت ورته وایي که نه سالم سلامتیا سلیم خلک وایي که نه وایي سلیم جسم یعنې روغ جسم نو دا ټول د اسلام سره په دې لفظي معنا کې شریک د اسلام اساسا جګړه نه خوښېږي د اسلام جهاد خوښېږي او د جهاد معنا چې ده دا د جیم او د هې او د دال نه اخیستل شوې ده د جیم او د هې دا لفظ د جیم او د هې او د دال نه جوړ ده د جیم او د هې او د دال د لفظ نه جوړ د جیم او د هې او د دال د دې دا لفظ دا د جهد ده کوشش کول تکلیف برداشت کول مشقت زغمل په دې معنا باندې ده او تاسو ګوره چې یو سړی یو ښه کار وکړي یو ښه کور ځان ته جوړ کړي یو څوک ورته وایي کور دې جوړ کړه وایي هو لا ښه خواري نه پکې وکړه یعنې ځان مې ښه پکې خوار کړه ښه ځان پکې ذلیله کړه ښې خولې پکې توی کړې دا د جهد او د مشقت د زغملو د تکلیف د زغملو معنا دا دی رغاونې او د جوړوالي په معنا باندې راځي یا شی ته نجار ته وي شي انګر ته وي شي خیاط ته وي شي څور ته استاد نه ښه کوشش پکې وکړه ښه جهد پکې وکړه ښه ځان پکې تکلیف کړه یو سړی یې باغ جوړ کړی وي کرلی وي بل وایي چې یاره ښه خواري یې پکې کړې ده ښه جهد یې پکې کړی ښه کوشش ښه تکلیف یې پکې زغملی ده نو د جهاد معنا چې وداني پرته ده د جهاد په معنا کې څه شی پروت دی وداني ځکه جهاد اخیستل شوی د څه شي نه ده د جهد نه ده او جهد وایي څه شته رغاونه ته کوشش ته ویل کېږي جهد د کوشش کوشش ته او د مشقت او د تکلیف او د خوارۍ زغملو ته او دغه کوشش او د خوارۍ زغمل او د مشقت زغمل تنده تېرول تکلیف تېرول ستوماني تېرول دا خلک عادتا د څه شي په کار کې کوي د ورانولو په کار کې که د رغونې هغه وایي ډېر زور غواړي که ورانونه هغه وایي ډېر زور غواړي ورانونه پسې یو دکه غواړي یا یو بم غواړي یا یو مرمۍ غواړي یا یو زلزله غواړي د یو څو ثانیو لپاره ګړز شي بس ټول ارته راونړي خو چې یوه کوټه جوړوي نو یو میاشت پکې تېروي ډېر تکلیف په څه شي راوي په رغاونه کې که په ورانونه کې رغاونه کې نو د اسلام د لفظ یې لا د جګړې سره جوړه نه ده د اسلام د دې لفظ د جګړې سره جوړه نه ده په اسلام کې دا لفظ لا د سالموالي د روغوالي د سلامتیا نه ده د اسلام جګړه نه خوښي د اسلام جهاد خوښي او د جهاد دا لفظ اخیستل شوی د جهد نه ده جهد وایي کوشش تکلیف خواري وستلو زحمت څلو دې څه دغه هغه د لغت یا د ژبې د ټکي معنا چې په ژبه کې دا ټکی څه معنا لري هغه شرعي معنا یې وروسته به درته وایم نو د اسلام په روح کې د اسلام په لفظ کې د اسلام په شریعت کې د اطمینان د امن د روغوالي د سلامتیا د خیر د سعادت د هوساینې د دې معناوې پرتې دي او جهد خواري استل تکلیف کول او ګوري چې څو خواري باسي خواري کوي تکلیف او مشقت باسي دی ځان په تکلیف یې په بل څوک تکلیف یې ځان په تکلیف یې د څه لپاره چې بل څوک هوسا کړي که ځان هوسا کړي څوک چې هوسا کړي یا ښځه هوسا کړي یا بچی هوسا کړي یا سپین ږیری پلار هوسا کړي یا خپل پیر استاد هوسا کړي یا مشر هوسا کړي یا اولادونه هوسا کړي منګور هوسا کړي شاګردان هوسا کړي بل څوک هوسا کړي تکلیف دی په ځان باسي او هوسا کوي بل څوک د خوارۍ تکلیف همدغه هغه وي که نه عادتا چې موږ په ژوند کې هم همدغه شی د اسلام تر څنګ موږ تاسو یو بل ټکی لرو ایمان ته کوي ایمان موږ تاسو وایي که نه اسلام د دې چې ایمان د ایمان د روح الله وایي دا د ایمان د ټکي معنا یا د دې دا لفظ دا د همزه د ټکي الف ده او میم ده او نون ده د اصل ټکي د کې دا دی دا یې ټکي اضافه ده نو ته د امن نه اخیستل شوی دی ایمان د څه شي نه اخیستل شوی امن امن امنو امنه ایمان مؤمن په دې کې د امن معنا پرته ده په دې معنا چې دغه مؤمن به د ژوند داسې یوه لاره چاره اختیاروي چې په دنیا کې دی هم د ځان لپاره امن جوړ کړي هم د نورو لپاره امن جوړ شي د ظلم مخه ونیسي د تعادا مخه ونیسي د کفر د بربریت د تیری د دې مخه ونیسي هم ځان په امن کېږي هم بل څوک په امن کېږي او په آخرت کې به دغه سړی د الله له عذاب نه د جهنم نه د الله له سختې پوښتنې نه د قیامت له سختیو نه د دې نه امن شي نو دا د ایمان مؤمن د دې په خپل په دې لفظ کې د څه شي معنا پرته لري امن د شي معنا پرته د امن معنا پرته په اسلام کې د شي معنا پرته د سلامتیا د روغوالي د پوروالي د اطمینان د روغې سره د دې معنا پرته او په جهاد کې دا د جهد نه اخیستل شوی او د سختۍ د زغملو معنا کې پرته د عیش کولو معنا کې نه ده پرته چې څوک راوځي جهاد ته بیا زه عیش کوم زه فیشن کوم زه شو کوم زه باید لوکس وګرځم دا جهاد معنا ده سره پوه شوی نو وروڼو دغه لاره چې تاسو انتخاب کړې ده او په دغه لاره باندې ځئ ښځې هم پرې شي ښایسته ښایسته ښځې ناوې ناوې ښځې نازکه نازکه بچیان وړه وړه ګلالي ګلالي دان پرې شي کله په غره کې کله په ځنګله کې کله په یو جړ او ویاله کې کله ډرون در سره خوشې شي ټوټه ټوټه شي پرچه پرچه غوښې خلک راټولوي کله بیا دښمن ته په لاس ورشي جامې درنه وباسي په کشکودو باندې بوځي سترګې در باندې وتړي په کلونو کلونو ورک چې مړی ژوندی هم نه یې معلوم شاته کله چې داسې زخمي شي چې ټول عمر بیا اندام نه راګرځي درته کله لاس پرې کله پښه پرې چې دا دونه سختي زغمي په دې لاره کې او راوځي لږ سترګې رانه کې په دې لاره په رڼو سترګو لاړ شي د جهاد او د الله را او د دې لارې ضرورتونه د دې لارې تقاضاوې دا وپېژنئ که نه بیا به هم لاس له لاسه ورکړی یم هم په ښه له لاسه ورکړي هم به ښځه کونډه شوي هم به زوی یتیم شوی هم به د زندانونو محرومیتونه او تکلیفونه دا ګاللي هم الله درنه ناراضه وي خسر الدنيا والآخرة عند الدنيا تلي چې دنیا کې دې مزدوري کړې وي چې تجارت کړې وي دکانداري دې کړې وي دې قانې دې کړې وي نوکري دې کړې وي تعلیم مکتب دې ویلې یو بل شی دې کړې وي دنیا خو به دې جوړه وه خو هغه دنیا دې مې پرېښوده او بیا دې په دغه لاره کې د شپرڼو سترګو باندې رفتار هم ونه کړه او د دې لارې ضرورتونه دې ونه پېژندل خپل مسئولیتونه دې کې درک نه کړی نو بیا الله به نه ناراضه وي خپل کور دې مرام کړه د بل کور به دې مرام کړی د بل چا ښځه به دې کونډه کړي د بل چا بچی به دې یتیم کړي د بل چا مال به دې خوړلی په ناروا باندې د بل چا د کور نه به هم استفاده کړي په ناروا باندې د بل چا په مال په پیسو به د جب د کړي نوم د جهاد او د مجاهد در پوري خو کړی به د فساد وي په دنیا کې به بیا خلک د تا د وجې نه مجاهد او جهاد ته بد وایي سپک به ورته ګوري وایي که جهاد او مجاهد داسې شی وي نو په جهاد او مجاهد دې لعنت خو که ته د دې لارې هغه ضرورتونه د دې لارې مشخصات د دې لارې صفات د دې لارې تقاضاوې دا سمې وپېژنې نو بیا ته د الله په بندګانو کې تر انبیاو صحابه کرامو تر دې وروسته تر ټولو غوره انسان دی چې ولي ورته وایي هغه د همدا ته یې د الله ولي الله ته نږدې انسان دی ته ځکه نږدې چې ته له هر نعمت نه تښتې ته له سوري نه تښتې لمر ته ګرځې ته له شربت و کوک و فانتا و یخچال و مرفه زندګۍ او کنډیشن و پکي نه تښتې چېرته په بند ځایونو کې په سمڅو کې په په ځنګلونو کې په تیارو کې د رڼاو نه تښتي په تیارو کې ژوند کوي د اطمینان له ژوند نه تښتي هره لحظه د ویرې د اضطراب او د خطر په حالت کې ژوند کوي نو خو ته د الله ولي یې چې عقیده دې سمه وي ایمان دې سم وي لاره دې سمه وي د دې لارې قضا دې سمه پوره کړې نو بیا د الله اولیا دا تاسو یاست هغه مجاهدین دغه دی د الله اولیا دي هغه دوی ټول دنیا ته لته ورکړې ده هر نعمت ته لته ورکړې ده خلک په خزو پسې په ناروا او خزو پسې سرونه ماتوي مال پسې هلاکوي خرچه کوي تاسې روایې ښځې خپلې کورو کې هېڅ ته نه تللی انصاف داسې په غرونو کې پراته ګلالي ګلالي بچیان او اولادونه ځان پرې ښه پوهېږي چې پرون هغه بل شهید شو اولادونه یې خوار شو زیړ رنګ ده خو بېګا ته تش په کور کې نه تم ځي جګړې ته ځي جهاد ته ځي په دې پوهېږي چې سبا زما د بچیان همدغه سرنوشت ده خو نه د هغوی زیړ رنګ او نه د هغوی وکړنې سترګې ته بېرته راګرځوي ولې الله سره دې مینه ده د الله په لاره باندې د باور ده نو ورونو د دې لپاره د جهاد لاره موږ تاسو یې سمه پېژندلې او داسې په بصیرت باندې ورباندې روان شوي یو راځي چې دا د خپل جهاد معنا او د خپل مجاهد مسؤلیتونه دا وپېژنو درک کړو او عمل ورباندې وکړو که نه وي الله دې نه کوي بیا به موږ او تاسې د داسې یو سرنوشت سره مخ شو لکه په هغه پخواني جهاد کې شو داسې په پخواني جهاد کې وګورئ د اولو کلونو څوک د قومندانانو یا د جبهو مشرانو د دغه هر یو د نامه سره یو بل لقب شته د روسانو په مقابل کې تر تر هغه مخکې د کمونستانو په مقابل کې چې جهاد و د دې هر قومندان او د هر مشر له نامه سره یې یو بل لقب هم شته یا ډاکټر فلانی یا قاضي فلانی ده یا ملا فلانی ده یا مولي فلانی ده یا انجنر فلانی ده یا څارنوال فلانی ده یا معلم فلانی ده یا مامور فلانی ده چې څومره قومندانان د پخواني جهاد تاسو یادوئ نو داسې وبولئ چې د نهه نوي فیصده د هر یو سره یو علمي لقب شته یو مسلکي لقب سره شته دا ولې ځکه هغه خلک په شروع کې با احساسه خلک راوتلي وو چا ستا پلته پرېښې وه چا ورته قضا پرېښې وه چا ورته امامت پرېښی و چا ورته مدرسه او تدریس پرېښی و چا ورته مکتب او پوهنتون پرېښی و که بل یو لقب ورته نه وي نو حاجي فلانی خو په دې قومندانانو کې او حج څوک کوي هغه څوک چې ژوند باندې فرض شوی او فرض شوی په چا چې مال لري هغه له غریبۍ دې لارې ته نه وروتلي دونه مال یې درلوده چې په دې حج فرض شوی و نو بیا راوتلی احساس دی راایستلی و په غریبۍ نه وروتلی د جهاد امدا چې روان و تر دې چې سر پنځه کاله پې باندې تېر شو نو بیا په دا ډله باندې په دې صفونو کې د جهاد بې هدفه خلک راګر شول بد خلک پکې راګر شول دغه د سر خلک شهیدان شول بندیان شول مصروف شول سیاستونو کې اخته شول تنظیم او تنظیم بازیو په دور کې لتاړ شول ستومانه شول یا بوډاګان شول یا نور بلای ورپېښ شوې معذور شول ځای داس خلق ته خالي کړي چې هغه په دې شیانو نه پوهېدل د جهاد په اهدافو خپلو مسؤلیتونو په دې شیانو نه پوهېدل نو بیا یې کوشش دا و چې یاره دا ډله زه اوس تازه وساتم او دا جنګ روان وساتم نو بیا یې چرچي هم د ځان سره ملګری کړ او د دې لوچک هم د ځان سره ملګری کړ دغه ستوپه کوشش که بیا هغه شو چې دا د وخت په تېرېدلو باندې په فساد بدل شو په وراني بدل شو په وحشت بدل شو د خلکو په لونو او په زوره ودولو بدل شو په لارو شکولو بدل شو د خلکو جایدادونو غصبولو باندې بدل شو جاسوسۍ بدل شو په خارجي استخباراتو سره په رابطو باندې بدل شو د مؤسساتو په کړیو کې د ښکېل کېدلو باندې بدل شو او نتیجه یې بیا دا راووتله چې پروني مجاهدین نن چېرته ولاړ دي د صلیب بیرغ لاندې چې ځان ته پروني مجاهدین وایي چېرته ولاړ نن پارلمان کې ولاړ نن د سنا په مجلس کې ولاړ د امریکا بیرغ په سر باندې رپېږي دوی ترې لاندې ناست دي ګیرې خوځوي او بیا یې پسې ګیرې هم کمې کړي سر مې سوان کړ او ځان ته لا اوس مجاهدین وایي الله دې نه کړي چې موږ په هغسې سرنوشت اخته شو الله دې نه کړي چې موږ منحرف شو دغسې الله موږ ته په دنیا کې داسې عذاب راکړي چې کفر په بیرغ لاندې کفر سخت کې مو درېږدي کفر تر بیرغ لاندې مو درېږدي الله دې هغه ورځ نه راولي چې د موږ جنازې به د صلیبیانو په لاس پورته کېږي او د هغوی په هلیکوپټر کې به قتل پورته کېږي الله دې هغه ورځ نه راولي چې زموږ مشران به جمع شوي او د ناټو تیارې به په سر پرواز کوي امنیت به نیسي او بل چاپېر به انګریزان ورته ولاړ او یو څو زنادقه به راغلي او هغه به جنازه په ځانه کوي امنیت به سلوګیان نیول سر به د امریکایانو تیارې بل د هغوی به امنیت ورته نیولی او دوی به بیا مړ وي او جنازې ته به همداسې خلک ولاړ وي چې ما د نمایشي لمونځ کوي کوي نه به یې شکل جنازې ته جوړ وي نه به یې صورت لمانځه ته وو اسلام او عبادت سره پیوند اخلي وروڼه دردېدل ډېر دی شاعر څومره سړی ووایي هغونه خبرې شته راځي د خپل اصلي درس متن ته راشو مجاهدین په د اوسني وخت کې یا په هر وخت کې خو خصوصا په د اوسني وخت کې ډېر ډول مسؤلیت لري یو مسؤلیت دی د دا د چې دی د خپل ځان د خپل هدف او د خپل تګلارې په اړه څه مسؤلیت لري خپل د خپل ځان په اړه څه مسؤلیت لري او د غلارې باندې چې راوتلی ده او د دې کوم هدف په لور باندې چې دی روان ده د دې په اړه باندې دی څه مسؤلیت لري که چیرې دی خپل ځان تیار کړی شي که چیرې دی خپل هدف سم وپېژني او که چیرې دی خپله تګلاره د هغه لار چې دی ورباندې تګ کوي هغه معلومه کړی شي د دوی د انحراف نه د بېلارې کېدلو نه د ورکېدلو نه په لاره کې د تم کېدلو نه په ډاکوانو د اوښتلو نه دی خلاص چې یو سړی خپله لاره پېژندلې وي خپل هدف پېژندلی وي مثلا یو سړي هدف دا ده چې زه به بادغیس ته ځم او په دې لاره کې مې هېڅ کار نشته بس بلغیس ته ځم هلته مې د ورور کور دی یعنې د کاکا یا د ماما کور دی یعنې د استاد کور دی یعنې د مشر کور دی زه بلغیس ته ځم نو ته دا ووایه چې دی به په سروي کې شپې وکړي دی به په کابل کې میاشتې تېرې کړي دی به په بغلان کې بله خوا ته وګرځي نه دی یا به دی د میدان او د وردګو خوا ته د غزني خوا ته لاړ شي دی به د لوګر خواته وي پکتیا خواته به دی لاړ شي ولې نه ځي ځکه د هدف ته یې کړی مخته چې هغه یې هغه ده هدف زه به هلته ځم او د تګ دا لاره یې هم معلومه کړې چې زه به ځم د جلال آباد نه کابل ته د کابل نه به ځم مثلا او که د تګ لار نه تشخیص کړي کېدای شي په غلط سم شي کېدای شي په ځنګلو کېدای شي په داسې لارو سم شي چې د سیند یو پل ورباندې نه وي کېدای شي په دښته سم شي اوبه پکې نه وي کېدای شي په ځنګلو سم شي ډاکوان او غله پکې نو د خپل ځان په اړه مجاهد یو څه مسؤلیتونه لري که دغه مسؤلیتونه یې ادا کړه نو دی مجاهد او که دا مسؤلیتونه یې ادا نه کړه دی بیا جګړه مار ده ټوپکی ده او د الله جګړه ماران نه خوښېږي د الله فساد کوونکي په ځمکه کې دا نه خوښېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې خلک نه خوښېږي او د اسلام او د ایمان په معنا کې د دې خلکو ځای نشته ځکه اسلام سالمیت ته وایي ایمان امن ته وایي او دی د جګړې متخصص نه دی جګړه مار ده نه د ایمان احساس پکې شته نه د اسلام تقاضا یې پکې شته تر ټولو مهم او اول مسؤلیت چې مجاهد د خپل ځان په اړه باندې لري هغه دا ده چې د دې عقیده سمه وي عقیده دې د توحید وي عقیده یې د توحید نه وي چې د ټولې دنیا جهادونه دی وکړي او د ټولې دنیا کفار دی مړ کړي او د ټولې دنیا مملکتونه دی فتح کړي او د ټولې دنیا د پوځونه دی غنیمت کړي او په ځمکه او په فضا باندې د ده تسلط وچلېږي سټلایټ او طیارې او فضا او ځمکه او بحرونه او کښتۍ د هر څه د ده ته کنټرول لاندې راشي الله ته نه راضي کېږي ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نبش ان یشرک به چې له ده سره دې شریک پیدا کړی شي شریک یې ورسره ونیول شي که دا شریک په عبادت کې که دا شریک په دعا کې که دا شریک په مدد غوښتلو کې که دا شریک په سجده او په رکوع کې که دا شریک په نظر و نیاز کې که دا شریک په ویر او په خوف کې که دا شریک په مینه او په محبت کې چې د الله نه د بل چا محبت د تا په زړه کې زیات د الله نه د بل چا ویره د تا په زړه کې زیات ده د الله نه د بل چا احترام د تا په زړه کې زیات ده د الله د قانون نه د بل چا قانون ته ته ډېر متعهد یې د الله له نظام نه د بل چا نظام خوښ ده بل څوک دی الله سره په علم کې شریکوي بل څوک دی الله سره په عبادت کې شریکوي بل څوک دی الله سره په مدد کې شریکوي دا عقیده د الله نه مني ځکه الله فیصله کړې ده خپله فرمایي ان الله بېشک الله تعالی لا یغفر نه بخي ان یشرک چې شریک دې پیدا کړی شي له ده سره شریک دې ونیولی شي له ده سره ویغفر او بخي الله دوه ډوله عملونه درته ښودلي دي د دې یو عمل په باره کې ویلي چې دا چې څومره خوارۍ وکړې څومره زارۍ وکړې څومره واسطې ولټې څومره ځان راته نږدې کړې دا نه بخښمه دا بیخي نه منم در سره دا نورې که در سره جوړه کوم که په دې نورې کې خطا شي څوک د نور چې کېدای شي یو عمل کې خطا شي دا بل عمل د جلب کړي د ده له وجې نه هغه بل هم درته وبخښم ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ چې دي دا بدۍ له منځه وړي یو سړي بد عمل کړی یو سړي نیک عمل وکړي دا بدۍ له منځه وي شي ختمې شي سړي ګناه کړی دی وروسته اودس وکړي عبادت وکړي او د اسو سره د غسل سره عبادت سره توبې سره هغه ګناهونه یې پرې شي خو شرک الله بې له سره ایمان تازه کول او بې له توبې دا نه بس چې د یو چا عقیده د توحید عقیده نه وي عقیده هغه عقیده نه وي چې رسول الله درلوده عقیده هغه عقیده نه وي صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو درلودله عقیده هغه عقیده نه وي چې د صحابه کرامو اولادونو او د دوی شاګردانو تابعینو درلودله او عقیده یې هغه عقیده نه وي چې تبع تابعینو او هغو خلکو درلودله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیر القرون قرنی تر ټولو زمانو غوره زمانه د ما ده یعنې د ما د زمانې خلک تر ټولو غوره دي ثم الذين يلونهم بیا هغه خلک غوره دي چې په دغه صحابه پسې را روان دي دا د رسول الله خبره دی بل چا نه ده چې هغه تابعین دي ثم الذين يلونهم او بیا هغه خلک غوره دي چې په دوی پسې را روان دي په دوی پسې په دې تابعینو چې هغه تبع تابعین دي چې دي د مذاهب او امامان او د دین لویان او مشران کوم چې سلف صالحین ورته وایي سلف صالحین نیک تیر شوي خلک د سلف صالحینو معنا ده دا دوه ټکي دي یو د سلف سلف تیر شوي ته وایي او صالحین نیکانو ته وایي دغه نیکانو عقیده د دغه نیکانو عمل د دغه نیکانو تګلاره د دغه نیکانو وینا دا ولې محترمه ده ولې د منلو وړ ده دا ځکه د منلو وړ ده چې الله ورنه راضي دی الله فرمایلی الله فرمایلی چې رضي الله عنهم ورضوا عنه الله له دوی ناراضي ده او دوی له الله ناراضي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې غوره خلک دغه دي او بیا ورپسې هغه دي چې په دې پسې را روان دي او بیا ورپسې هغه دي چې په دې پسې را روان دي تر دې درېیمه وروسته یې بیا پسې اوږده کړې نه ده الله له دوی ناراضي دي ورضوا عنه الله فرمایي چې ګوره دا یوازې دا نه چې زه ترې ناراضي یم دوی هم له ما ناراضي دي دوی هم له ما ناراضي دي زه له دوی ناراضي یم چې عقیده د توحید نه وي په عقیده کې د شرک وي په عقیده کې د کفر وي په عقیده کې د داسې بدعت وي چې هغه د شرک ته ورنږدې وي که ته د ټولې دنیا جهادونه وکړې امریکا هم فتح کړې چین هم فتح کړې روسیه هم فتح کړې استرالیا هم فتح کړې اروپا هم فتح کړې فضا هم فتح کړې سمندرونه هم فتح کړې الله درنه نه راضي کېږي ځکه الله جهاد قتال جنګ جګړه جهانګشایي عالمګیریت دا درنه نه غواړي الله درنه عبادت غواړي یو کال یوه هفته یوه میاشت یوه نیمه میاشت څلوېښت ورځې څکه نه کوي هېڅ شی نه خوري دا عیسایان د دوی دا رهبانیت چې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی کې تر هغه مخکې و رهبانیت نه ابتداعوها هغه رهبانیت چې دوی له ځانه راایستلی وو صومعې به یې جوړې کړې وې چې په هدیرو کې په ځنګلونو کې په میاشتو میاشتو به هماغلته پراته وو یا به یې په یوازې اوبو ګزاره کوله یا به یې په یوازې هوا ګزاره کوله یا به یې دونه یو څه خوړل چې نه به ترې رغېدل او نه به ترې مړه کېدل خو د الله عبادت به یې کوو الله ورنه راضي کېږي الله د چا نه په ډېر عبادت نه راضي کېږي الله د چا نه په سمه عقیده راضي کېږي او په هغه عبادت چې هغه ده فرمایلی الله د تا نه په شرکي عبادت په بدعتي عبادت په ناروا عبادت که ته ټوله شپه په ولاړه تېره کړې خو په ناروا باندې هغه طریقه دې داسې وي چې ناروا وي الله جنت نه راضي کېږي خو که ته دوه رکعته په روا طریقه باندې په سمه طریقه باندې او په سم عقیده باندې وکړې بس همدا دوه رکعته یې ته د ټول د شپې د عبادت په حیث ورته الله لیکي ولو که د شپې راپورته نه شم هغه ماسپن کې سره وکړه دوه رکعته خو چې په سمه عقیده او سم باور باندې او په سمه د سنت په طریقه یې وکړه که عقیده دې سمه نه وي مجاهده چې دونه دونه کبر کبر برېتونه دي او په ورځ کې سل سل ټانګه ولې او په ورځ کې دوه سوه ځله په پوستو باندې لاس که دیو ور روانې الله درنه نه راځي په دنیا کې به نوم وګټي شهرت به وګټي مال پیسې تسلط دا به پیدا کړي خو د الله په نس باندې د میاشتې د وزر په اندازه باندې هم نه اهمیت لري او نه الله ته نه پرې راضي کېږي نو ورونو تر ټولو مهم شی دا ده چې د سړي د مجاهد عقیده د توحید عقیده عقیده هغه عقیده وي چې هغه د رسول الله عقیده وي د اصحابانو عقیده وي او د صحابه او د زمانه او د هغوی د شاګردانو د هغه زمانه د خلکو د عقیدې موافق عقیده وي چې دغه نه الله راضي ولې قرآن کریم ته آیات الله فرمایي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس کله چې دې منافقانو ته ویل شي تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې چا ایمان راوړی خلکو دا خلک څوک دي آمنو الله ته ایمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې د خلکو ایمان راوړی دا خلک څوک دي چې الله تعالی شکه دغه خلکو غوندې ایمان راوړی نو بیا صحیح ده بیا منم او که دغه خلکو غوندې ایمان نه و بیا نه منم دغه خلک څوک دي دا صحابه کرام دي د ایمان لپاره مثال او نمونه الله څوک ښیي ورته صحابه کرام ورته کوي امنو ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې ایمان راو امنه ایمان راوړی ده الناس د خلکو الله ورته وایي چې زه هغه ایمان درنه منم چې د دغو خلکو باندې ایمان دي د بلال او د صهیب او د سلمان او د صدیق او د عمر او د عثمان او د علي او د ابو هريره او د عباده بن سامت او د معاذ بن جبل او د دې خلکو باندې ایمان دي بل ډول ایمان نه منم که دې عبادتونه دې څوک هم نه منم که ټوله شپه ورځ راته په سجده سره کې هم نه منم خو چې د دوی غوندې ایمان یې بیا منم دا ګوري هغه خبرې دي چې د رسول الله خبرې دي د الله خبرې دي که عقیده دې سمه نه وه عقیده کې د شرک و په عقیده کې د بدعت او ناروا و په عقیده کې د انحراف او کوږوالی و ټوله دنیا فتح کې بس یو جنګیالی او جګړه مار یو فاتح به وي په دنیا کې خو د الله په نزد هېڅ قدر نشته اوس دا عقیده به زده کوو چېرې ده چېرې ده په دیوالو لیکلې ده دا چېرته سراتیر شه کوم کتاب کې ده دا به وایو له چا نه دا سړي ته په خوب کې راځي او که په دې شي خواري ایستل پکار په دې شي خواري ایستل پکار په دې شي ملا ته تلل پکار تاسو د ناس خلک ما ته ووایه چې په تاسو کې هغه خلک چې د عقیدې کتاب د مولا نه ویلی وي او د عقیدې د توحید کتاب یې اخیستی او مولا ته تللی یا مولا ته چې مولا صاحب ما ته د توحید کتاب هغه عقیده راته ووایه چې د آخرت په ورځ به الله رانه پوښتنه کوي او زه یې ځواب ورته هغه راته ووایه چې په تاسو کې هغه څوک وي نو هغه د ګوتې پورته کړي یو ما شکر دی عقیدې کتاب ملا ته ورغله ورته ناست چې ما ته ملا ته د عقیدې کتاب راته ووایه چې الله څه شی ده پیغمبران څه شی دي کتابونه څه شی دي ملایکې څه شی دي آخرت څه شی ده برزخ څه شی ده سوال او ځواب څه شی ده قیامت څه شی ده پل څه شی ده محشر څه شی ده ترازو ده نظام ده دا څه شی ده محاسبه څه شی ده دا شعر ولې موږ ورته چې کمزوري په دې کې شل کاله را باندې تېر شي دېرش کاله را باندې تېر شي اویا کاله اتیا کاله را باندې تېر شي سلو کالو ته عمر ورسېږي د دنیا یو عالم کارونه وکړو په دې توحید کتاب الله یې پسې نه ژوند هم ټول د شرکیاتو نه د بدعتونو نه د نارواو نه د انحرافاتو نه د پیرپرستیو نه د دې شیانو نه ډک د الله کور ته توجه نه چې بابا کور ته توجه وي د الله کور په کلي کې شار پروت دی محراب او منبر خالی پروت دی قرآن د ګردونو لاندې د غبار لاندې پټ شي چې بابا له کړې خوره و د دې مثال داسې ده زه کله کله د عامو خلکو یوه خبره کوم زه وایم چې دا څوک چې د الله په ځای بل څوک د مدد لپاره راغواړي چې یا فلانې بابا راورسېږه یا فلانې صاحب راورسېږه د دې مثال داسې ده ساده مثال یې درته وایم یو څوک ده په اوبو کې ولوېده سیند کې په یو مست نهر ده په دې کې ولوېده د دې نهر په غاړه باندې یو ښه مټور تکړه زورور پوخ د عمر سړی د قوت والا سړی دی ده روان ده او یو کې شپه کلن ماشوم روان کمزور بیچاره دی د تا ته په دې اوبو کې ولوېدې او دا اوبو پسې واخیستې کله د غوپه کې کله د راجي کې کله د غوپه کې کله د راجي ته کوم یو ته نارې کوې چې ما در ونیسه یې غږ ته ورته نارې کوي ولې نارې کوي ورته د تا باور دا ده چې دی مې رایستی شي د ماشوم ته ولې نه نارې کوي دوی خو همدا لاسونه دي دوی پښې دي دوی سترګې دي دوی غوږونه دي دوی خو هم همدغسې انسان ده لکه دا غټ شي انسان ده ده ته ولې نارې کوي چې ماشوم درونی نیسي ده ته ولې نه نارې کوي باور دې دا دی چې دی مې نشي خلاصولی دی مې نشي راایستلی ولله المثل الاعلى الله مثال موږ نه بیانو الله ما دې دې مسلې د واضح کولو لپاره د انسان د پوهولو لپاره مثال بیانو اوس ته یې په دنیا کې یو مصیبت تکلیف در باندې راپېښ شي دلته اوس دوه ذاته موجود دوه ذاته یو د الله ذات چې حي قیوم ده هم ژوندی ده هم د واک او د ځواک خاوند ده هم یې تسلط نافذ ده هم یې ته مخلوق یې هم یې واک لاس ته رسېږي هغه مدد یې در رسېږي هم دې بچ کولی شي هم د ځمکه بحر بر سمندر غرونه فضا دا هر څه دې هغه په واک کې او هم حاضر ده هر حالت کې په خپل علم او په خپل قوت باندې تاسو در حاضر دی هر چیرې تاویل او یو دی یو بابا دغه بابا یا په بغداد کې د الله دی وبخښي الله دې رحم ورباندې وکړي یا په پنجاب کې دی یا په بخارا کې دی یا په یو بل ځای کې پښتانه تا باندې یو مصیبت در راتېر شي ستا مصیبت راپېښ شو ته په دې وخت کې اوس کوم یو ته نارې وهې لوی ځان ته نارې وهې یا لوی ځان راورسېږي کاکا صاحب راورسېږي تور ملکبر راورسېږي نه دغه الله ته ولې نارې نه وهې په دغه حالت کې چې هم حاضر ده هم قوي ده هم بصیر ده هم علیم ده هم په تا باندې پوه ده هم په تا باندې هر څه خبر ده او هغه بل بابا اول خو دا چې الله دې وبښي خو وفات شوی ده بیا د خاورو لاندې ده بیا د تا دغه تر منځ زرګونه کیلومتره مسافه ده خو د تا یقین دا جوړ ده چې دغه الله نه شي کولی هغه کولی شي که د باور دا جوړه چې دا الله یې کولی شي نو خو دغه به د ناري کړي د تا خو باور دا جوړ ده چې هغه یې کولی شي دی نه شي کولی شرک وایي همدغه ده چې ته د الله سره په قوت کې بل څه شرک بلکې له دا تر شرک هغه بد هغه نجس قسمه شرک دغه ده ځکه هغه نورو مشرکانو به چې شرک کاوه هغه به داسې شرک وو چې یعنې دی موږ دغه د بوتانو عبادت په دې خاطر کوو چې دا الله ته ورنږدې شي یعنې اصلي خو هغه ده خو د دغو خلکو شرک په دې وخت کې تر ټولو بد شرک ځکه ده چې دی الله عاجزه ګڼي هغه بل تر الله ورپورته ګڼي دغه زمانه مشرکانو به الله په دې خپلو بوتانو بر او پورته ګڼه دا به ورته واسطه ګڼل خو دلته ته الله پرېږدې باور دې پرې نشته ذهن ته دې دا نه راځي چې دی نه خلاصولی شي هغه پلانې بابا نه غواړي نو ګورې وروڼو که عقیده سمه نه وي عقیده د توحید نه وي په ټوپک په ژیکا بم په فدایي په جنګ په جګړې په فتح د پوستې په نیولو په دې شیانو سره نه خلاصېږي دا چې ته ټول وکړې بیا یې درنه الله نه مني نو خبره دا ده چې یو وړې ملا ته کښېنه په ټول ژوند کښې په اتیا کلو کښې اویا کلو کښې پنځوس کلو کښې دا چې ملا صاحب د عقیدې یو کتاب راته په کال کښې چې یوه پاڼه ووایې نو شپېتو کلو کښې به شپېته شپېته صفحې ته ووایې شپېته پاڼې به په ټول کال کې یوه پاڼه ووایې یوه پاڼه چې په سترګو مو ړوند دی په غوږو هم کونې بیا هم په کال کې په طریقه باندې شي په یوه پاڼه باندې ځان پوهولی شي په اشارو دې هم پوه شي په ټول کال کې په درې سوه پنځه شپېته ورځې کې ته په دې ځان پوهولی شي په شپېتو کالو کې به د شپېتو پاڼو یو کتاب ووایې بیا دا موږ تاسو چې خواري دا چې ګری دا یو کافر تللی نه بل را باندې راشي یو کافر تللی نه بل را باندې راشي یو مصیبت تللی نه بل مصیبت را باندې هغه دا چې موږ خپل عقیدې نه خبره یو موږ خپل عقیدې نه خبره پنځوس شپېته کاله وشي دا په مانځه باندې لا نه پوهېږو دا پروا نه کوي نه کارونه چې انسان کولی شي هغه کې دوه زره انسانانو ته هنر خو یو هغه کار دی چې د انسان له توانه وتلی او تېله انسان راغواړي نو دې مطلب چې کله جګېږي هغه سپینګېره وه نو دا به نه وه چې یاد کوي شرک الله نه بخي که په ژبه دې شین شوی که په خټه دې شین شوی په ارض دې شین شوی الله نه بخي اتیا کلو کې خو دې عقیدې یو کتاب وه مجاهده دې هغې عقیدې نه چې ته دفاع کوې مجاهده دې هغې عقیدې نه چې ته سر قربانوې مجاهده دې هغې عقیدې نه چې ته مال قربانوې د هغې عقیدې نه ته عقیدې په خاطر ته زندان قبلوې هغه دې زده ده د هغې په باره کې دې کوم کتاب ویلی ده کوم ورځ مولا ته ناست یې دا دې ویلي چې ما سره به څه کېږي څه ووایم ویلو څه ووایم او په منلو په ذهن کې څه ووایم او دا د ما د عقیدې ارکان څو دي په کومو شیانو د ما باید باور وي په کومو شیانو باندې مې نه وي د عقیدې رکنونه مې څو دي سندرې دې پنځوس ده دي ترانې دې اویا زده کړې دي د عقیدې ارکان دپاره معلوم نه شي یا که دې ارکان دوه دي درې دي شپږ دي اووه دي پنځه دي څو دي کم دي دا دي سره معلوم لس کلو کې خو به یې زده کړي شپږ رکنونه دي شلو کلو کې خو به یې زده کړي پنځوس شپېتو اتیا کلو کې خو به یې زده کړي د قبر تر ورځې خو به یې زده کړي د ځنکدن تر حالته خو به یې زده کړي شروع خو پرې وکړه که نه چې عقیده دې سمه نه یو عمل دې رب العالمین نه قبلوي چې دا څونه انبیا راغلي دي د دې ټولو دعوه یوه ده هغه دا چې د الله عبادت وکړي شریک سره هم پیدا کوي شریعتونه یې سره مختلف دي خو د ټولو اساسي ټکی کوم دا یو ده چې د الله عبادت وکړي او شریک سره هم پیدا کوي ځکه چې په عمل کې په عبادت کې په تصور کې د دې چې د الله سره شریک پیدا شو بیا نه عمل الله قبلوي نه عبادت الله قبلوي نه تصور نه فکر او نظر الله قبلوي